دا ځای دی کنه بل ځای دی تاسو نه تاسو کوم چې دا ځای دی که بل خخم واقع د نوح علیه الصلاۃ والسلام بیان شو ورپسې بل واقع بیان شو خو اجمالی و نه د پیغمبر نامه واغستې شو او نه د امت نامه واغستې شو کې دی شي چې دا دغه عادیانو او پیغمبر چې دی هغه حضرت هود علی السلام ثم پس دا غینا چې دا واقع مو شو نو ارسلنا رسولنا راولې ګل منګا رسولنا خپل پیغمبران راولې ګل منګا خپل پیغمبران تترا پر لپسې تترا پر لپسې دا پیغمبر راغی دی بیا لاړو دا پیغمبر راغی دی بیا لاړو دا راغی تترا دی ته وی چې د یو بل پسې وی خو منس کې ګورې فاصله مطلب دا دی چې دا پیغمبر بلاړو نو لږ وخت به پکې تیر شو نو بیا به بل راغی چې دا به لاړو نو بیا به لږ ونې وخت تیر شو بیا به دا بل راغی عیسی علیه السلام بیا لاړو بیا پکې ډیر وخت تیر شو بیا حضرت محمد اسلام راغی تترا پر لپسې کلما جاء امتن هر کله به چې راغی یو امت ته کلما جاء امتا کل هر کله به چې راغی یو امت ته رسولها پیغمبر د هغې وره تاسو ته ما ویلي وریازه چې فعل ذکر شي او د فعل نه وروسته دوه اسمه د یو اخر زوري او د بل اخر کې پیښي دا پیښ والا به د دې فعل فاعلي او د غزور والا به مفعولي نو ګوره ام دغه د یو امت ته به راغی څوک به ورته راغی دی فاعل کې رسولها پیغمبر د هغې کله به چې راغی امت ته پیغمبر د هغوی نو کذبوه دی بدبختو به ورته دروغجن ووي کذبوه نو هغوی به دروغجن ووي هغه پیغمبر ته بس ما به هم راواغشتل د یو بل پسې به مې کول فاتبعنا بعضهم نو ما تابع کړه بعضې د دوی بعدا د بعضو پسې دلته به مې یو قوم تباه کړ چې بل به رستو راغې بدعمله ابه مې وپسې تباه کړل چې ابه راغې نو ابه مې وپسې تباه کړل وجعلناهم او منګه وګرځول هغوی احادیث قیسې نن خلق قیسې نه کوي د نوح علیه السلام قوم دسې و بیا وی د هود علی السلام قوم دسی وو بیا خلک وی د صالح علی السلام قوم دسی وو بیا وی د موسی علی السلام زمانه کې فرعون دسی وو دا دغه کوي نو مونږه او ګرځول اغوی احادیث قصه فبعدا نو هلاکت ته لقوم لا یؤمنون د پاره دا قوم چې غیمان نه وروړي اوس تفصیلی بیان ثم ارسلنا موسی بیا مونږ راولېږه حضرت موسی علیه السلام و اخاه ورور داغه هارون چې هغه حضرت هارون دی په دې منځ کې مې بیا حضرت موسی او حضرت هارون راولېږ بیا آیاتنا سره د نښو زمونږه موسی علیه السلام ته الله نه لوی معجزې ورکړې وې بی آیاتنا سره د نخو زمن و سلطان مبین او سره د دلیل خکارا اخکارا دلیل سو عصوا امسا شات امیرولیک الى فرعون فرعون تا و ملئه او ډل د سردارانو داغتا الکه چې موسی علی السلام راغی نو ایمان په راوړ کنه فاستكبروا اغوی ځان لوی وګڼو چې وای موږ به اوس په دې ایمان راوړو وکانو قوما عالین او اغوی قوم عالین ځان اوچت حسابون کی اغوی به ځان اوچت حسابو سوی فقالو نو هغوی وی چې خا خا اوس به موږ ټول سرداران پاسو او په موسی باندې به ایمان وروړو فقالو نو وی هغوی انؤمنو آیا موږ به ایمان وروړو لبشرین په یو دوو انسانانو مثلنا چې په شان زمونږ دی موږ به پاسو داسې دوو کسانو باندې به ایمان وروړو چې هغه زمونږ په شان دي دي نه خانان دي نه نوابان دي نه بل څه دي او بل قومیت کې هم دوی ته څه دونه اوچت مقام نه دی حاصل وقومهما او قوم د دې دواړو چې دی لنه زمونږ د پاره عابدون خدمتګاران دي هغه زمونږ خدمت کوي دا د بنی اسرائیلو نه وکنه او بنی اسرائیل چې هغه د فرعونیانو خادمانو فکذبوهما نو دی خلکو دروژنو وی دی دواړو ته فکانو نشو دا خلق من المهلکین د هلاک کړی شونه ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا ورکړی موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات لعلهم د دې د پاره چې دا خلق یهتدون په سم لار روان شي دا یو بله واقعه وجعلنا ابن مریم او ما ګرځولیو زوی د حضرت مریم چې هغه عیسی علیه السلام دی و امه او د هغه مور بیبي بی چې دا مریم ده دا دواړه مې ګرځولي او آیتا یو نښه د خپلو قدرتونو د د مور حضرت مریم د الله د قدرتونو نشانه وه څنګه نشانه وه الله بچی ورک بغیر د سړی نه سړی ورله ګوتم نه وی وروړلی او بغیر د سړی نه الله پاک دغه ورک دسی بس یو خزه وکي چې داغه بچی سړی نیوی او تن ملو شوی وسره او داغه بچی وشي دا د الله د قدرتونو نشانه وه عیسی علی السلام چې پیدا شو دی په خپل د الله د قدرتونو نشانه وه وړوکی بچی دی دوه دو درې ورځو دی او په زانګو کې داسې خبرې کوي لکه د سم سړي په شان دی و آویناهما او منګه زه ورکه دی دواړو له الی ربوتن هغه اوچت زیته ذات قرار چې هغه اوسې د اوسېدو و معین او د روانو اوبو دا دمشق نه دی دمشق سره یو ځای دی غوطه وته وایي چې دا بهترین باغونه او دا ښایسته تک شنې اوبه دا پکې وي دقه ځای کې اوسېدل و آویناهما مونږ ځای ورکه دی دواړو له الی ربوتنا هغه اوچت ځای ته ذات قرار چې هغه و خاوند اوسېدو و معین او د روانو اوبو بیا مسله ده یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا استاد بوي خبره د انبیاو سره ده د پیغمبرانو سره ده خو اورول ما او تا طریقه یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو خورئ تاسو من الطیبات د پاکو حلالو نه ای پیغمبرانو کلو خورئ تاسو من الطیبات د پاکو حلالو نه واعملو صالحا او عمل کوي نیک الله پیغمبرانو ته د دوو مسلو حکم کوي خوراک کوي حلال خوراک کوئ حلال او اعمال کوئ نیک خدا خوراک کوئ حلال دې مخکې بیان کو او عمل کوئ نیک دې رستو بیان کو اکثر رستو خبره د مخکنې خبرې تابع وي استادان وای دا نیک عمل تابع دی ښا د پاک خوراک وی نیک عمل بالی کې چې د نیک عمل تعلق د خوراک سره دی چې حلال خوراک دی وی الله به توفیق دل د نیک اعمالو درکې تا ته به څوک ویم نه خو چې حلال خوراک دی نی حرامي ټوله دنیا به درته لګیایي او بیانونه به درته کوي کوي کوي په تا به اثر نه کېږي د دې وجې نه اکابر او بزرګان وایي توجه خپل خوراک ته کوي دا ته چې دا ګله راوچتې په دې کې ستا حق شته دا تاله جایز دی چې جایز وی خوره او که حق دی پکې نی او جایز دلنی د لوګي نمرې نه واپس وغورځوه تاسو ویلو یو ځل کنه په لار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو کجوره پرته و حضرت حسن صاحب کجوره راواغشته په لار پرته ده خوله کې واچوله رسول الله وته سوی کخ کخ وغورځوه وغورځوه وی یریګم د دینه چې اسنه دا چرته د زکات کجوري چې چا راغستی وي د صدقې کجوري او راغستی وي او د زکات کجوري د رسول الله کورنۍ له جایزه نه وي وته وګورځوا وګورځوا معلومیږي دا چې دا حرامه کجوره یو ځل د معدې ته لاړله نو معده خو ټینکې ده ټوله معده ګنده شوه چې ګنده شو ټول بدن ګنده شو نو ګنده بدن بیا نیک عمل کوي نه کوي انی یقینا زه چې یم بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ علیم خبر یم کله مونږ وایو مړنو دا خو د پیغمبرانو کار دی مونږ هغوی ته چېرته رسو کله مونږ وایو دا مړه د بزرګانو کار دی یا خدایم په خیر کې د پیغمبرانو مذهب او زمونږ مذهب یو دی ښه دا نشه په بل مذهب او مونږ په بل مذهب یو دا زمونږ بزرګان ولې د هغوی مذهب او زمونږ مذهب یو نه دی خو هغوی هم دا عمل ذمهواري او زمونږ هم دا ذمهواري ده و ان هذه او یقینا دا خبره چې خوراک حلال کوي عمل نیک کوي دا چې دی امتکم دا ستاسو دین دی امتا واحدتا دین یو تمام قومونو ته دا حکم شوی دی چې خوراک حلال کوي عمل نیک کوي وانا ربکم زستاسو رب یم فتقون زمانه او یریږي فتقطعو ناغوی ټوټه ټوټه کو فتقطعو ناغوی ټوټه ټوټه کو امرهم خپل کار خپل دین هغه دین راواغشت او ټوټه ټوټه کو چا په یو پلو روان شو څوک په بل پلو روان شو فتقطعوا امرهم نو ټوټه ټوټه کاغوی امرهم خپل کار بینهم په خپلو کې زبرا ټوکړې ټوکړې څوک په یو روان شو بدعت شروع کړو څوک په بل روان شو بدعت شروع کړو څوک په بل روان شو رواجونه شروع کړل او چې ار ډلې ته وي هغه وي زمانه بل خنشته کل حزب هر ډله بما په هغه لدیهم چې د دوی سره دی فرحون خوشحالي کوونکي دي الله پیغمبر ته وی دا غافل بی پروا خلق دی لګي پریدا فزرهم ته پریدا دوی پریدا دا مطلب نری چې بیان وته مکوا پریدا دا مطلب چې خفغان مکوا چې دا ولی ایمان نه وروړي او دا څه چلی فزرهم ته پریدا دوی فی غمرتهم پاغ خپل غفلت کې حتی حین تر د یو وخت پورې واپسې عذاب را روان دی کافرو به وی منګه خیو زمونږ بچی ډیر دی الحمدلله بیا بچا به وی زما مال زیات دی الحمدلله دا الله کرم دی هاذا من فضل ربی دا زما د خپل رب فضل دی چې الله ما سره کړی دی خدایم په خیر کې کثرت د مال یا کثرت د اولاد دا نخه د دې نه ده چې الله پتا فضل کړی دی کیدی شي دا ستا د پر امتحاني هم په دې مال کې د پرس د قیامت الله رونیسی چې هغه مال می درکړی او کم زیاده ګټلی و استاد صاحب وکړه نه کله غپ لګاو تاسو خپه کیږئ ما وی بیا سرکوزی دا مال له کم ځای ګټلی و سرکوزی دا مال له بیا چرته لګولی و ورم دا مال د سړی لپاره درد سر شو وته وی هغه دونه بچی می دل درکړو تاسو تربیت ورکړو د دین نه خبر کړیو مانځه نه دی خبر کړی او حلال حرام نه دی خبر کړی نو وی ایحسبون ایا دا کافران ګمان کوي انما نمدهم به چې بشک هغه شی چې موږ امداد کو د دوی به پاغه سره ایحسبون ایا هغوی ګمان کوي انما چې بېشکه هغه شی نمدهم چې موږ امداد کوو د دې کافرو به په هغه شي هغه شی څه دی مم مالین چې هغه مال دی و بنین او زامن دي دا ډېر مالونه او دا ډېر زامن دوی دا ګمان کوي چې دا زمونږ مال دا زمونږ زامن چې دي دا الله مونږ ته خیر راکړی دی نسارع لهم من تیزی کو د دوی د پاره فل خیرات په خ کارونو کې دا د دوی د پاره خیر دی او خدي نه بل لا یشعرون بلکې دوی ځان بل لا یشعرون بلکې دوی نه پويږي د ځان نه خبر نه دي همدا به سبب د عذاب د دوی ان ا دا دغه دی ان الذين يقينا هغه خلق دا لوی دولت دی یقینا هغه خلق هم من خشیت ربهم چې هغوی د یری د خپل رب نه مشفقون یریدونکي چا کې دا صفتونه دا کامل دي یقینا هغه خلق چې هغوی د یری د خپل رب نه مشفقون یریدونکي اوس دا خلق وایي د دې څه مطلب شو چې د یری د وجه نه دوی یریدون کی د دې سمت د یری د وجه نه یریدون کی دا خو جوړیږي نه د دې وجه نه استادان وایي چې دا مخ کې یره نه مراد یره نه ده هغه شی نه دی چې د کم شي نه سړی یریږي نو خلک د سنه یریږي د الله د عذاب نه یا ځخیان لري نو ان الذين یقینا هغه خلک هم من خشیت ربهم چې هغه د عذاب د خپل رب نه مشفقون یریدون کی وروره دا ډیر لوی سوچ او فکر دی دنیا کې زندگی تیرې خو د زندګۍ په هر وخت کې د الله د عذاب نه دغه کیږي یریږي یو والذین او هغه خلق هم بی آیات ربهم چې هغوی په آیاتونو د خپل رب یؤمنون دوی ایمان راوړي ته ورته د الله د قرآن مجید ایمان د قرآن مجید آیاتونه بیان کې دوی وایي په سر سترګو په سر سترګو دوسو والذین او هغه خلق هم بربهم چې هغوی د خپل رب سره لا یشرکون شرک نه کوي خپل رب هغه سره شریک نه پیدا کوي او بل بل هغه خلق دا ډېر لوی صفت دی والذین او هغه خلق یؤتون چې هغوی ورکوي چې هغوی ورکوي ما آتو هغه شی چې دوی یې ورکوي خو د ورکولو په وخت کې وقلوبهم وجله زړونه د هغوی سوي یریدونکي وي روره صدقه ورکې خو د صدقې په وخت کې یریږی اوس دیګ دی راوړو طالبانو له نو دا بنوی ما راوړو ما راوړو یریږی به چې دا دیګ په ډیره لوی لار روان دی او ډیر لوی ځای ته ځي آیا قبول بشي کنه واپس به ما ته راغورځول شي چې زه قبول نشو په دقه ځای کې یریږي په کلی کې صدقه کې دا بنوي چې ما دسه وکړه ما دسه وکړه د صدقې د ورکولو په وخت کې یریږي چې دا خو لوی بادشاه ته لیګل لی اخرت ته لیګل لی آیا دا به قبول شي که دا به قبول نشي دقه سه به استاد وی سبق لرازه نو ګوره سبق ته کې ناستل د الله کتاب ته کې ناستل او د رسول الله حدیثو ته کې ناستل معمولی خبره نه ده یری کې چې رب ادا کې ناستل به قبول شي که قبول بنه شي زمونږ به استادانو چې درس ته به کې ناستل په جړا بشو وی ولی وی یری ګم دا خبره چې الله به راته قبول کې او کنه پاره مخ به راته وغورځي مطلب دا دی اخلاص شته کنه نشته دی نو والذین او هغه خلق یؤتون چاغوی ورکی ما آت او هغه شی چې دی بل ورکی خود دی ورکولو په وخت کې وقلوبهم سنه داغوی وجلتون هغه یریدون کی وی کله نه کله د مونږ کار شروع کو جمعات کې عجیب خلک دي مړنو شعر اولیږي نو هغه ملګرو ته وایي ما درک خو ګورې نامه به بې نه یادې نو څه په خپل چې دغه سړي نه تپوس وکړه چې نامه به مې نه یادې خدای خبر چې د ده زړه کې به څومره اخلاصي څوک داسې چې جومات نه شي نه تښتي بله ورځ زموږ جومات نه بیټري چا پټه کړه څوک وته دا شي چې ری وړي حیران شو چې خدای دونه دونه شي نه راوړل او څوک دای د جمعات نه ده کوي وړي تقسیم دی د الله او دا ولی یریږي الکه چې پیسې ورکې شیم ورکې او بیا هم یریږي انهم د دې وجه نه چې دوی الى ربهم خپل رب ته راجعون واپس کیدونکي دي پرز د قیامت به زه رب ته ورځم اولئک دقه خلق چې دي یسارعون هغوی تیزی کوي فی الخیرات په ښه کارونو کې وهم او دغه خلق چې دي لها د دې ښو کارونو د وجې سابقون وړاندې کېدونکي وي د دې خپلو نېکو اعمالو د وجې په ورځ د قیامت به جنت ته روره د ټولو نه مخکې ځي ولا نکلف نفسا او موږ تکلیف نه ورکوو هیڅ یو نفس له الا وسعها مګر په قدر د طاقت د هغې الله پتا چې ذمواري د اعمالو اشي نو هغه نه کوي چې تا هغه اعمال کولی نه شي نه د خپل وس مطابق ولدینا کتاب او زمونږ سره دی کتاب ينطق بالحق چې هغه به خبرې کوي په حق وهم لا یظلمون دا غوی سره به ظلم نشي پر ورځ د قیامت چې دار سړي عمل نامه را مخ کی شي د الله د طرف نه را مخ کی شي داسې کې خو دی شي دا عمل نامه به په خپل لګي چې پلانی داسې کار کړی دی او پلانی داسې کار کړی دی او پلانی داسې کار کړی دی خلکو به په خوا وې دا به څنګه کیږي اوس ګورې دا نشته دا ستاسو اوسپنې نه دي موبایل دا لګیا یې کیږي که نه کیږي ولدین دا لاسکه یو هغه لوی دفتر دی ولدینا کتاب او زمونږ سره دی یو وهم لا یظلمون د هغوی سره به ظلم ونه کړی شي الکه دا خلک د دې خبرو نه څه خبر دي بل قلوبهم بلکې زړونه د دې کافرو فی غمرت ان دا په غفلت کې دي من هاذا د دینه اول خو نیک اعمال نه کوي او کوي کوي نو بیا د څه د پاره کوي د دې کاونې د پاره کوي او د شهرت د پاره کوي ولهم د دې کافرو د پاره دي اعمال عملونه دون ذالک بغیر د دینه یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب د خپل لوی کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کې د قران او د حدیث رب عصمت زمون په زړونو کې پیدا کړي رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکي په قبر کې مرا کې پرس د قیامت امر به د عظیم خیر نه ته مګه محروم وي خپل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 محترم وفات شوی دی هغوی لم دعا کوي چې د هغوی والد الله وبخي دوی ته الله اجر ورکړي وصلی الله بیا